قیام اللیل ګره قیام اللیل دا قیام شهر رمضان نه دی زمون خبره په تهجد کې ده اوس په خبر پوه شوې کنه اصطلاح ده ابواب قیام اللیل قیام اللیل مراد څه شو تهجد هغه شوال کې وی که رمضان کې وی که ذوالقعده کې کې ذوالحجه کې هر چرته چې ابواب قیام الليل دلته دلته کوم روایت چې راشي دا به د تهجد وي الته قیام شهر رمضان دلته هم قیام شهر رمضان روسته برازي نو د دې روایت هغه کې مونږه هغه روایت دې کې مراغله کال پس روسته حصہ الله راولېګ نو دا قیام الليل یعنی تهجد فرضیت منسوخ من النبي صلی الله علیه وسلم منسوخ شی به یا بنی منسوخ شی امت نه فرضیت منسوخ او سنت پات شو اوس دلته ګوره تراویح مسله نه ده دلته د تهجد مسله ده ځکه عنوان د قیام الليل ایو کال پوری د سورت مزمل پایتون بن عملو مجاهدینو جهاد کول استړو استومانو تاجرینو تجارت کول استړو استومانو ډیر تکلیفو نو کال پس روسته حساب الله راولېګو دا فرضیت منسوخ دی کچا خوخي ودی کی ثواب ډیر دی کونه کونه پات فراغن طویلا د سال نه تر ما خام پوری پورا روز دا پدې کې ته مور نه شوي چې شپې هم ایستا دکانداری ده شپې د خدا سره دکانداری کو عبادت کو روز کاروبار وکا نه وبه قال حدث احمد بن محمد بن عمر رضي الله عنه قال حدثنا وكيع عن سفيان سمع كان جاني قال جبران قال مرضى سوال مدمر كانوا يقومون سلس پوری نیم پوری نا وخت پوری حتا نزل اخر وکان بین اولها واخرها سناتن رسته حساب یا نازل شیو کال پوری تهجد فرض بیا فرضیت منسوخ نه یاقد شیطان علی قافیه راس احدکم دا شیطان په دې سټ باندې درې غوټه لګای کله سره ود شي درې غوټه یذر مکان کل علیک علیک لیل طویل فرق وګدش په د ودشه نو نبی اسلام نن څومره چې طاقت وي موږ پکار دی تکاوت راشي نه بیا ودی کېدل پکار دی دا بل دا زینب دا ام سکت بی حلو پرانی زی موږ دې کې تن تاسو د خوشاله حالت کې کله سستی رااله فقرا ما بین صلات الفجر و صلات الظهر نو کوتب له کانما قراو من الليل عذر په وجبانی شپې وظیفه پاتې شي دروځي وظیفه د ماسپخین نمخ کې هغه د قیام الليل په ځای کې قائم مقام کې دي شي او في من نوى القيام فروى به قال حدثنا كان عن مالك عن محمد بن مكاوي عن سعيد بن جبير عن جنين داود رضي الله عنه عائشه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من يدعوني فيستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له أي الليل أفضل د شپې کوم حصہ بهتر ده قیام د پاره د نبی اسلام فرمایي ينزل ربنا زمونږ رب را کوزي خو زمونږ کوزيدو سره ځای خالی پاتې کېده د خپل د الله کوزيدلو باندې مونږ نه پوي نزول معلوم او کیفیت د نزول غیر معلوم ګور خپل حزب وظیفه ده مقرره ایسا دا کیف متفقنه ده پکار نن با د سورت بکرین و مصبا د سورت نسان و مبل و زفلانی نو امنن خپل یو حصہ سره ځان مقرر کړي درې پاو سبق وام د لس رکعات کوم پنځه رکعات کوم دوری صرف دومره وام اذهب الله دومره وام هغه مقدار معین او زمونږ دا خو ډېر ناراضي دوی خو ساعت د د مؤذن بانګ نه لغواني مخکې بانګ وایي د دې اعتبار نشته دا چرګان اعتبار نشته د حجاز د چرګان اعتبار هغه نصف الليل کې بانګ وایي ابي قال حدثنا ابو داود عن ابراهيم عن ابراهيم بن سعد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال ما الفاظ السحر عندي یقول كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبی رسول الله سره شپه تیرول یعنی د سفر حالت دی د حضر حالت نه دی ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خدمت کول د نبی اسلام آتی بی وضوی ولی حاجتی او دس ابو حاجت دا ما خدمت کول نو امدادو که زما په خپل ځان باندې په ډیروالي د مزونو یعنی دا دوی استعمال کا دا پالو کتاب خدا جوړ کی دا به سات تعاونی نو دا چې د کثرت سجود مزل ډیر زور ورکو مرافقت مع النبي صلی الله علیه فی الجنه د پارا نسخه کثرت سجود دی وفي قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابي بن زيد قال حدثنا سائلا قد رضعنا في ابن مالك لکه ګنټه کې شل رکعات کوي کثرت سجود بشي سلوي سجدي رالي او احناف په نسبان دي طول قیام بهتر نو قیام وګت کړه په ګنټه کې سلور رکعات وکړه ناته سجدي بشي خو قیام وګت شو اي العمل افضل قال طول القيام طول القيام بهتر چې سړی په سهن کې دی او نبی اسلام په کور کې دی دنه کمرې نه بار سهن ته چاواز رسي نو حجر مراد سهن وو فی البیت دنه پستانه کې وای او بار د سهن کې اورې دی شي دا سي جارم قرات بكل نبی اسلام نه ابي قال حدثنا محمد بن زكاد بن ريان قال حدثنا عبد الله بن مبارك تاسو ټول الله سره خبرې کوي او سمرګری او د دې سويس دي سپ تاجود کې دي فلا یوزین بعضکم بعضا یو بل ته تکلیف مرسوي ولا رح بعضکم علی بعض فی القرات او قال فی الصلاه دا جارن ډیر قرات کو نه بل مزګزار تا یا اود ته تکلیف رسی